ما بچو بیګا ټول شپه کو ټول بدن باندې تکلیف منګم تکلیف حالو چې یو مسلمان ته تکلیفي دا گویا که ټول مسلمانانو ته سره تکلیف دی د مسلمانانو تکلیف رسي فجبهم پاندامونهم ولې تکلیف هغه ته رسي ظالما چې سفر باندې خپل مقصد دی پوره شو نو فل يعجل الى علي توستلې بازار ته سودا کې نو چې کله سوداګان د کراچي او لاهور جو او کنو ته بیا نور شپې مګو فورا بیا راځه اوش فل يعجل الى علي نو تلوار دی او کې دی ولا تا پرا دو باندې خودونی چټي رہا بلخواست